نظام معتزلی ځنې وای چې دا د جاهز استادو د جاهز سو استاد هغه د تعریف د صدق او د کذب کوي تعریف د صدق کوي چې مطابقت مطابقت چې کم دنو د نسبت کلامی دی د اعتقاد د مخبر سره اگر که دا اعتقاد د مخبر د نفس الامر نه خلاف ولې نه وي خو چې د په عقیده لرلې وي صدق عبارت ته د مطابقت د نسبت تامه خبریه نه د نسبت کلامی د نسبت ذهنی سره د نسبت دلته تنه د تعبیرو کې اعتقاد د مخبر سره اعتقاد د چا سره مخبر نسبت کلامی دا موافقی د اعتقاد د مخبر سره مطلب دا دی چې په خوله باندې یو سړی چې کمدنو او کلام وي پرس کوي ویل چې زید قائم او په دې باندې د دا عقیده هم وه یعنی دا د زړه نه منله چې زیدون قائم نو دا چې کمدنو صدق شو دا څه شو صدق شو او کنه په خلی باندې و زیدون قائم خلی باندې و ویل زیدون قائم او زړه داسې داسې کول او مې ویل خو منم نه و مې ویل خو منما عقیده په نوا زید ودریدلې نشي زید ودریدلې نشي زما په خبرو پوهیږي لکه عقیده دا و چې زید ودریدلې نشي په خلی وي چې زیدون قائمون په اعتقاد کې دا و چې زید ودریدلې نو په خلی نسبت کلامی دی او په اعتقاد کې چې کمنو نسبت سلبي دی نسبت څه دی سلبي دی دا کذب دی دا څه دی کذب نو مطابقته مطابقت د نسبت تامه خبریه دی الاعتقاد المخبر د اعتقاد د مخبر سره د نسبت ذهنیه سره ولو خطأن سوال نه چې دا لو په افعال داخليږي او دلته کې فعل نشته او خطا منصوب دی ما وجه النسب جواب کان سره د اسم نه حذف ته او دا خطا خبر ده د کان محذوفه ولو کان ذالک الاعتقاد خطا ولو کان ذالک الاعتقاد خطا اگر کوي دقه اعتقاد چې کمندونو غلط خطا معنا د نفس الامر نسوي خلاف نفس الامر نسوي خلاف لکه پرس کا یو مشرک چې کم دینو الله تعالی لره شریک ثابت کی یو مشرک الله لسه کی شریک ثابت کی په خلی باندې هغه وی چې فلان کې شریک الباری دی فلان کې شریک الباری دی اوس دا خبره دا وکړه ورده عقیده کیم د دې مشرک داوا چې فلان کې شریکل باری دی اگر چې د عقیده د د نفس الامر نه صدا خلاف تا په نفس الامر کې او په واقعیا کې د الله شریک وي صدر نشته خو د د پنيز دا کلام صادق شو سو بس دا کلام ته وسویل شي صادق ځکه نسبت کلامی چې دی دا موافق د اعتقاد د مخبر سره اگر کدا اعتقاد د مخبر نفس الامر کې څه دی غلط ونه شوي ولو کان ذلک الاعتقاد خطا اگر کدا اعتقاد د نفس الامر نه سره خلاف دی د نفس الامر نه خلاف غلط خود په خلی وایل او د په سره کې دک عقیده وا نو بس دا دا څه شی دی صدق دی څه دی او کذب عبارت ته آدم او ها دا عدم مطابقت قضایی نه دا عدم مطابقت یعنی په خلی باندې یو کلام ویل دی په خلی یو کلام ویل دی او د زړه د خبرې سره هغه موافقه نه ده په زړه کې د د د خلی نه خبره خلاف ده په زړه کې د د خبره د خلی نه څه ده خلاف ماوی په خلی کې ویلی دی زیدن قائم خو په زړه کې منل نه بیا سمې وي د چا د وجه نه مې وي چې زیدن قائم خو لکه هغه درېدلې نشي زید ټونو ته درېدلې نشي باندې مې نه نو په زړه کې دا خبره نشته په زړه کې دا خبره نو نسبت کلامی موافق نه دی نسبت ذهنی سره د اعتقاد سره سره نه موافق نه دی اعتقاد سره سره نه مطابق نه دی دا کذب شو دا څه شو کذب خبره پوه شوي لنډه راوته صدق عبارت ته د مطابقت د نسبت کلامی نه د اعتقاد د مخبر سره او کذب عبارت ته د عدم مطابقت نه د عدم سره مطابقت د نسبت کلامی نه د اعتقاد د مخبر سره حاصل د مذهب د نظام د نظام په نسبت باندې صدق او کذب نقیزین دي ځکه صدق عبارت ته د مطابقت نه او کذب عبارت ته د عدم مطابقت نه نو چې یو مفهوم ایجابي وي او د بل مفهوم سلبي وي نو بس هغه چې کمونه سوي تناقض وینو دوی په منځ کې تناقض دی نو دوی وایي د صدق هم دو صورت دي او د کذب هم سو صورت دي دوا صحیح ده کنه د صدق هم نسبت کلامی موافق ته د ذهن سره نو دواړو کې ایجابي دي او دواړو کې څه دي سلبي په خلی ویلي دي زیدن قائمن په زړه کې دي زیدن قائمن په خلی ویلي دي زیدن ليس بقائمن او په زړه کې دي زیدن ليس بقائمن ٹھیک شو او دو صورتونه د کذب دي په خلی ویلي دي زید قائم په زړه کې دي لیسه وی قائم یا بل عکس نو د نسبت دا د کلامي خبري ټول صورتونه سو شو سالور دوا د مطابقت دوا د صدق او دوا د کذب ٹھیک شو سو خبر شو درې یو چې دواړه نقیزین دي دویم واسطه نه دریم صورتونه سودي څلورمه خبره مصداق د مطابق نسبت کلامی دی نسبت تامه خبریه مصداق د چا د مطابق نسبت تامه خبریه مصداق د مطابق نسبت تامه خبريه مصداق د مطابق نسبت تامه خبريه سلور خبر شوې تر دې ځای پورې د جمهور سره موافق دي هغه مې نقیزین دي د مې نقیزین دي هغه مې واسطه نشته د مې واسطه هغه هم وایي چې کم دنو مصداق د مطابق سلور صورتونه دي دیم وي سلورو هغه وی مصداق هغه وی مصداق د مطابق سوکته نسبه تامه خبریا دیم نسبه تامه خبریا پنځمه خبره کې خلاف ته چې مصداق د مطابق هغه نسبت مصداق د مطابق سوي خارج واقع او خارج چې نسبت کلامی موافق او د خا او دلته د مصداق د مطابق چې دی نو اعتقاد د مخبر وای یعنی نسبت ذهنیه نسبت څه شي دی خبره کې د څه کمونو د جمهور نه څه دی خلاف دی سلورو کې سو موافقو او په یو خبره کې چې کمونو څه شو خلاف خبره پويږي کنه اسلام یو حق مذهب دی نو په خلی وي خو په زړه کې نشته نو دا کذب دی دا دروغ وي دا دې څه وي دروغ خبره پوه نه شوې جاهز دغه نظام ځان له دلیل وي بے دلیل ان المنافقین لکاذبون ګوره مولانا ذرا ہمارے طرف توجہ مبذول فرمائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کلام کړو او ویلو چې انی رسول الله زه چې کم دنو دا الله تعالی استاد ما انی رسول الله زه دا الله رب العزت استاد ما منافقان وی نشهد انک لرسول الله الله تعالی د دې په دې خبره باندې رد وکړو او وی ویل والله یعلم انک لرسوله ان المر الله یشهد ان المنافقین لکاذبون دا منافقان دروغجن دي ښا ان المنافقین لکاذبون منافقانو کوم کلام کړو انک لرسول الله الله تعالی او ته په دې نسبت تام خبریا کی چې دې نسبت د رسالت چا تکړه دی نبی علی السلام تکړه دی په دې نسبت تام خبریا کی او تعالی دغه کې د کذب نسبت کوي چې انهم لکاذبون منافقان ګاډریان دي ان المنافقین لکاذبون یقینا دا منافقان دروغجن دي خان توجه کیجیے مولانا زړه ہمارے طرف اوس راشه نظام طریقه د استدلال د نظام طریقه د چا طریقه د استدلال ده نظام وای کمنګ دل توالو کذب د جمهورو کذب ده جمهورو چې الله تعالی وای چې دا منافقان دروغ وای د دې دا نسبت کلامی چې دین دا موافق نه دین نسبت خارجي سره دا خو به نفي د رسالت راشي په خارج کې د چانه نه پوه نه شوي کمن کذب د چا والو جمهور والو چې عدم مطابقت د نسبت کلامی د چا سره خارج سره مطلب به دا شي چې دا منافقان دروغجن دي دی وای چې نسبت کلامی موافق نه دی د نسبت خارجي سره وای خدا چې انک لرسول الله قردی دا کلام دروغ دی زکه دروغ دی چې د دې کلام دا نسبت کلامی موافق نه دی د نسبت دا خو باندې په رسالت د چانه راشي نظام وی راشه ګوډه ماته کا زما په طریقه دا یاد حل کا ان المنافقین لکاذبون دا منافقان دروغ جن دي دای په خلی وای چې انک لرسول الله خو په زړه کې دی چې انک لست برسول الله نو په خله کې نسبت ایجابي دی او په زړه کې نسبت سلبي دی و ما هم به مؤمنین په زړه کې نسبت څه دی سلبي دی نو دا نسبت کلامی موافق نه دی اعتقاد د متکلمین سره چې منافقین ني نو دې د وجنه ورته ویل دي دروغ وګورئ حل شو که حل نشو ماشاءالله نظام وتريږي پونه شوي دا تنه نظام ځان له ثابت کو سوال دلته نه هو د کذب تعریف ثابت شو صدق خو ثابت جواب په مابین د صدق او د کذب کې چې کم نه نو سو نه تناقض وکنه نقیزین سو نقیز نو چې یو نقیز ثابت شو نو بل نقیز ته تبان شو معلوم شو د صدق تعریف ته قدرتی توسو شو معلوم شو هغه ته نسو شو معلوم شو ان دلته نمنګ تعریف د کذب سکو معلوم کو چې کذب عبارت ته د عدم مطابقت د نسبت کلامی نه د نسبت ذهنی سره د اعتقاد د مخبر سره نو دا بل ته نه په خپل معلوم شو چې صدق کذب عدم مطابقت شو نو صدق څه شو مطابقت شو اتنه قدرتی څه شو معلوم وعدمها بدلیل ان المنافقین لکاذبون ورد دا دا بیا وایي